تعالی او هغه دا کول دی الله تعالی را فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیتین ولی نو دی هغه قرونو نا تاسو نه مخ چې کوم تیر شوی دی اولو بقیتین داسې اصحاب دی عقل او داسې صاحب بصیرت خلق ینهون عن الفساد فی الارض چې دو دی فساد فی الارض نه بیا منې کولای الا قلیلا ممن انجینا منهم مگر لږ غوندې خلق چا مونږ ورله نجات ورکړی دوی نه وتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیه وکانوا مجرمین اچ کوم ظالمان وو هغه هغه خپل نعمتونه چا کوم دو ته ورکړ شوي په هغې کې خو ور دننه شوي وو او اچ وو مجرمان وو ښه جي بل دې ته وګوره که نه وقوله صلی الله علیه وسلم اسرائیل و دنه سړی چې چمال استاد پورته ګوري سړی استاد ته ګوري سترګې مو اوزه دې سړي ته خوب نه وردنومي تاسو دې درس طریقه زده نه کړه شه جی چو موزی سترګی ته به وای لکه تاسو خوب ته دالته ماته راغلی یو وقوله صلی الله علیه وسلم او دې قول دی حضور صلی الله علیه وسلم ته وګوره لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی کله وای درته پریدا په خدای کې نو کما وخت ځای کو وقوله صلی الله علیه وسلم ادي قول دی حضور صلی الله علیه وسلم ته وګوره لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی کله چی بنی اسرائیل چی و هغه په معاصیو کی واقع شو نهتهم علماؤهم نو علماء دو منع کړو علماء چه کړو منع کړو فلم ينتهو دو منع کدل نه فجا نو چې نه منې کېدل نو د علما ولګېدل دو سره کښېناستل فجالسوهم فی مجالسهم واکلوهم وشربوهم نو دو سره د دو په مجالسو کې کېناستېدل دو سره یې خوراک کاو دو سره یې چکاو سکاک کاو تجاوز کونکی وو شا جی بل دی اسباب دی تحریف نا اغا تعمق تا تعمق تعمق فی الدین تعمق فی الدین دی پارا بیا گن شای صورتون دی شاہ سے بیانی تعمق فی الدین اصل کی دیتا ہوتا ہے چھ سڑے دین کے دیر زیادت اچھو کی گہرائیو کی نو دی کی نقصان دا جوڑ شی چھ زن شای بیداسی وی چھ اغا دین نی او دی دین چه کی وګڼی دین نه او دین چه کی وګڼی نو دی وجنا بیا کدای سردار و چیرتا او دی قوم مشر و نو هغه نور خلق بیا را درومی ورو ورو او هغه مقصد دا چې باقاعده په دین کې غني او که بیا چا پرې خودل کنه بیا په هغه باندې چکه نکیر کوي دې ته هغه تعمق فی الدین وایي لکه دا بدعات چې چور راغلي دي کنه دا د چا وجنه دا د تعمق فی الدین د وجه نه پوه سه شیخ امام به و په پوه سه او نه به مطالعه وا خو یو مستخلصه کنز به ویلی و بیا به تعمق فی الدین شروع که ټول به کینول په یوې مخصوص ورځې باندې بیا به په هغه ورځې باندې مثال تبارک الذی اسو ته ویله نو ویله به ویله به روزانه او دا نو هغه خلق په دغسې دا ذهن کې جوړېدل چې که دا په دین کې داخل شی ده نو بس بیا به ورستونی رااله بیا به هغه پسې ویله کنی بیا به نکیر داسې داسې نو هغه به دین نه چه جوړه سوله عیسی حالانکه هغه به په دین کې و نه شیخی به کوله سرسیو ته به سترګې ټیټې کړې وې آ چو چو واری بیا لاس چیک که پلانکی ته دعا وغواړو بیا فلانی ته چې کو دعا وغواړو په جمع سره بیا فلانی ته دعا وغواړو او دا یو غوبل به جوړ نو دا به مقصد دا چې دا به کول کول تعمق فی الدین به نو هغه ورستونی به راله هغو به ویل چې که دا په دین کې چېرته چې د عیسی ده نو بیا به که چا نه کیر په کاوه خلق به لوړ پسې راخیستي وو چې او دا وابي شي یا څه شی څه یا څه شی او هغه خو به مقصد دا چې دغسې د بدعات دا په دین کې چې دي ګډ شوي دي دا په دین کې چې دي ګډ شوي دي اوس تاسو په دې خبرې پوه شو شاجي ومن اسباب التحریف او د اسباب التحریفنا یا شارع دی یو شی نه چه وکی نهی وکی نو امت امت کی یو کس اغا امر یا نهی چه کی وار وی و یفهمه حسب ما یلیق بذهنه او بیا دی اغ امر او اغا نهی داسی فهم کی چه سنگ دی دی ذهن سره چه دا لائق تا فیعدی الحکم الی ما یشاکل الشیء نو بیا دای متعدی کی حکم الاما په طرف تی اخشی یشاکل الشیء چا مشابه وی هغه دیشی سرا بحسب بعض الوجوه بیا یو شای د دې شي سره بحسب بعض الوجوه چه ده مشابه ده نو دی به هغه ته چکی هغه حکم ور متعدی کی لکه مثال په تور باندې شریعت حکم وک چې شریعت حکم داو چې تاسو ما مقصد دا چې قتل نکاو تاسو ما قتل نکاو نو یهودو کې ځنه خلق رال او ایغو مقصد دا چې دا حکم چې دا کړی دا دی قتل نو دی متعدی کدی تا او دې نه دا فهم کړه چې کوم شی دې سره مشابه وي هغه به سړی نه کوي اوب د عزل خو داسې ده لکه سړی چې وکړي قتل وکړي عزل دا داسې ده لکه سړی چې وکړي قتل وکړي ولې دې نطفې نه خو شی جوړېږي او دغه ټیم کې آلو نه خارجه کړه او باره یې چې کړې اوبه توی کړې او د عزل داسې ده چې دا یو قسم قتل ونه نو دو عزل حرام کړي عزل چې ده حرام ده نو دا هغه تعمق فی دین داسې رئیسی لکه ټول ته بیانو ورسو چو مثالونه دی خپل ورکي او بعض اجزاء العلت یا بحسب بعض الوجوه هغه حکم یا چیرته هغه بعض اجزاء دی علت من دکی بعض اجزاء دی علت نو دی به په هغه باندې چو لګي حکم ولګي او الى اجزاء الشیء ومزانه ودواعیه یا هغه حکم دی متعدی کی اجزاء دی شتا مزان دی شته او دواعی دی شته لکه زنا ما لکه مقصد دا چې جما حرامه پروزی کې نو هغه مقصد دا چې هغه دواعی وبندي دی به بالکل حرمت حکم ولګي چې قبله هم چلا حرامه ده دا هغه تعمق فی الدین دا دا چلا تعمق فی الدین دا شجی وکلما اشتبه علیه الامر لتعارض الروايات التزم الاشد یا دارنګه کلما اشتبه علیه الامر هر واری چې مشتبه سی په دې باندې یو کار لتعارض الروایات د تعارض د روایاتو دی وجنا التزم الاشد نو د التزام په خپل ځان باندې د هغه سخت حکم کوي دا تعمق فی الدین ده روایاتو کې راځي چې وضو د مامست النار نشتا کا نشتا نو اوس ځنو روایاتو کې شتا چې وضو مما مست النار شتا چی داسی یو شی وخوری چی هغه اور باندی چی پوخ کړای شوی وی اور مس کړی نو بیا به چه کای اودس کای او اکثر روایات پدی دی چی نه نشته اوس سختی په کوم حکم کی ده وضو مما مست النار پدی کی سختی پرته ده اوس دای رایسی خامخا پدی باندې چې عمل کوي دا تعمق فی الدین دا چې په مختلف روایات متعارض شي او دای به پکې هغه ګران یو اخلي هغه کنه هغه آسان هغه صح روایات پرې دی هغه ګران حکم پکې اخلي دا تعمق فی الدین ده ویجعله واجبا دارنګي ويحمل كل ما فعله النبي عليه السلام على العباده دارنګي دا تعمق فی الدین ده چې حضور صلی الله علیه وسلم څه کارونه کړی دي ادا ټول په عبادت باندې چکه حمل کوي کایق بطور دی عادت کړی دی عبادت غنی حضور صلی الله علیه وسلم غنمو روټۍ نه ده خوړلې د اوربشو د دغه خوړلې دا ټول عمر لګي خدای ورله دنیا مال دولت ورکړی دی مقصد دا چې کوي هغه خوري حضور صلی الله علیه وسلم دا سی پستی بستری باندې مثال نه سملسته نو دای قصدن یو پوزه جان تکړه دا او هغه باندې مقصد دا چې سملی حضور صلی الله علیه وسلم په کپڑو کې بچوي ټوکړي وي نو دای را درومي اوس قصدن یو ځای وشله ولاغه او ټوکړي چې کا پکې واچو دا تعمق فی الدین دا ولی چې کدا سړی چیرته مشری د قوم نو هغه خلق په دا دین نه ده دا خو حضور صلی الله علیه وسلم هلته اوربشو روټۍ هلته مقصد غنم دونه عام فراخ وو چېرته هلته داسې جامې وې چېرته که چې مقصد دا دی چې ټوټو بغیره به نه وي نو دا شی نه نو دا دی دین وګڼي او مقصد په دې باندې عمل وکړي نو که دی دې چېرته د قوم مشر وي نو ټول خلک په بیا د اقتدا کوي او که سبا څوک روغې جامې اغوندي یا به ورته په بد نظر ګوري چې هو دا له دین نه وواته دا له دین نه وواته او هغه به خلق دین وګڼي حالانکه هغه دین نه و تاسو په دې پوه شئ نو کله دی وجنه چې یو شی حضور صلی الله علیه وسلم علی طریق العادت کړی او ته هغه نه جوړ کې عبادت جوړ کې دا تعمق فی دین دا دی دین کې تحریف لارې چلی کلاو کول دی او کله حضور صلی الله علیه وسلم یو شی علی طریق العبادت کړی او ته ورنه جوړ کې عادت جوړ کې نو دا تحریف فی دین دا لکه حضور صلی الله علیه وسلم ګیره مبارکه دا بطریق العبادت پریخی وا بطریق العبادت حکم او دتا وای چ امرنی ربی ما تا رب چلا حکم کړی دا چې تاسو ګیره چکاو وګداو او ډیر خلک لکه مصر او د شام او د دغه علاقې د سره علماء اوس پدې کې مبتلا دي په پوه شوی او په بی دینی کی دا خو اکثر ټول عیاش غوندی غی او دی هغه بادشاہانو دی غی مطابق غریبان چکی فیصله کوي نو هغه ډیرو کتابونه په دې لیکلي چې نه دا د حضور صلی الله علیه وسلم به طریق العادت پر شو دی عربو عادت ګیره وا ځکه حالانکه دا د حضور صلی الله علیه وسلم به طریق العبادت وا نو عبادت نه چو نو عادت نه عبادت جوړول او عبادت نه عادت جوړول دا دواړه د تحریف چدي باعث ګرځي او دا تعمق فی الدین او مقصد زنه تهاون سی ځنې تعمق فی الدین سی عادت نه عبادت جوړ کې دا تعمق سه عبادت نه عادت جوړ کې دا تهاون فی فی الدین سه عادت دواړه تحریف چری اسباب دی او دین چې خراب کړی دا خلکو سره خراب کړی دا تاسو په دې خبرې پوه شو شجی ويجعله واجب ويحمل كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على العبادة والحق أنه فعل أشياء على العادة دير كلتا دشينا پادت باندې کړي دي دیو جن اوس د جامو او دغه شینو متعلق چکم دي دا د صلحاو کپڑی دی ګور دا یاد ساتو حضور صلی الله علیه وسلم نه داسې انداز باندې چې اوس مثال دا برکت الله مور چې بغوستی دی یا مقصد دا نور کرتی هغه دا ټول د صلحاو لباس تا خدا سے نه چې کچا اوس مقصد دا چې اس عام کپڑے چولی کنا او تو اوس دون رد پکای چې بس لدین نه وباسي الکه سدی ته ولی عادت نه عبادت څنګه جوړی تاسو په دې خبرې پوه شو ها البته چې یو وردونه لباس وی چې آ ساتیر وی او د صحیح پرده پکې تپټه وی او تشبه بالنصارا نه وی هغه غټ غټ کالر هغه ټایګانې دا شیونه نه وی هسې عام یو داسې ساده لباس ته نو په دې کې مقصد دا دی چې هېڅ دا شی نشته دا تعمق فی الدین ده او دا مقصد دا دی چې د دین چې دي خرابول دي ولې عادت نه ته عبادت جوړی لکه د ډېري که نه پوره یو غوبل چې یې راخیستی ښه جي والحق احق دا دا انه فعل اشیاء چې حضور صلی الله علیه وسلم ډیر اشیاء علی العادت کړی دي فیظن ان الامر والنهی شمل هذه الامور نو بیا دا سره دا خیالو کې چې دا امر نهی دغه امور ته ور شامل ده فیجهر بان الله تعالی امر بکذا ونهى عن کذا به صفاوی چې خدای پاک دا سی ویل دي خدای پاک دې نه منې کړې حالانکه نه خدای پاک ویلي یعنی هغه نه چې بل شي نه منې کړي لکه مثال کما ان الشارع لما شرع الصوم لقهر النفس لکه ګورا شارع علیہ السلام ولګي دو او مشروع کړه روزه دې دې پاره چې نفس مغلوب شي شریعت روزه سره پاره مشروع کړه چه نفس چسی مغلوب شی ومنع عن الجماع فیه او منع وکړه دی جماع نه پدی کی چه روزی که بسړی مقصد دا چه جماع نکی ظن قوم یو قوم راغ اغا دا ظن کو ان السحور خلاف المشروع چه یار دا پرشمه چه کم دی دا سحری دا ټیک ندا سحری دا ټیک ندا ولی ځکه چی دا خو بیا صرف عادت بدلول دی پوه شو هغه روټۍ مقصد دا دی چې د مخکې چوره خوړله هغه د مخکې ورته وخوړله نو لهذا صحرا یې به نه کوي او په لوږې باندې به چکو روزه نیسو او دا دی دین ګڼي دی وایي چې که دا زه ډېر لوی چې کوم کمال کوم هلکه ته کمال نه کوې ته غول خورې په پوه شوي نو دا خو ته دین کې مقصد دا دی چې یو مزید شی نه چکه داخله چې شریعت ویلي دي چې مونږ روزه ګوره شریعت چوره اهتمام کړی ده چه پرشیمه او سحری آ د سړی تر اخیر وخته خوری او چه چو یی شه په اخیر کی وخوری بیا چه دا ډیر ثواب ده خو چه صبح صادق لا نی شوی صبح صادق لا نی شوی نو اوس دا ولی دا دیر پاره چه دی طرف ته چوک پروزی کی سی حصہ د شپې داخله نکی او بیا شریعت سونه ویلی دی چه دا ما امت پتر اغه پوری په خیر وی چه دو تاجیل کئی پچا کی په افطار کی ولی یې دا ویلی دی دی وجه نه چی هیڅ طرف نه څوک شیخی نه وکی او په دین کی څه شی زیاتی نه کی تاسو په دې خبره پوه شئ ولی د مازیګر نه بعد د نفلونو او د سحر مقصد دا دی چې المانزه نه بعد تر ما خطا پر د نفلونو ولی منع کړی و چې دی وجنه څوک په شیخینه پکې وکي په دین کې زیاتی شای مقصد دا چرانه ولی په منهي وختو کې بیا ونه کی دونه شیخی به کئی کئی په منهی وختو کی به وکی تاسو په دې خبرې نو شریعت څونه اهتمام ساتلی دی دې خبرې چې دین کې څوک زاید شی دننه نه کی کما ان الشارع لما شرع الصوم لك شارع علیہ السلام کله چې صوم مشروع لقهر النفس ومنع عن الجماع فيه ظن قوم ان السهور خلاف المشروع لانه يناقض قهر النفس نو دا تعمق فی الدین دا وانه یحرم علی الصائم قبلۃ امراته او دارنګ یو سړی ولګیږي او وای چې حرام دی پر روزه دار باندې چپول دی خپل خزه لانها من دوائی الجماع ځکه چې دا د دوائی او د جماع نه ده او جماع حرام لہذا دا حرام حالانکه دې کې اله کراهت قدر ده او که چا په ځان باندې کابوی بیا کراهت نشته پکې ولانها تشاکل الجماع فی قضاء الشهوه او بل دیته یو قتل چې دا خو مشاکل د جماع سره په قضاء د شهوت کې دی وجنه هغه حکم په دې کې راوست فکشف رسول الله صلی الله علیه وسلم عن فساد هذه المقاله نو حضور صلی الله علیه وسلم د فساد دی مقاله کشف وک و بین انه تحریف او صفای ویل چې دا شی نه چدی دا تحریف دی او زکه دا څه شیونه نه چدا من راغلی دا شجی ومنها التشدد او بل تشدد فی الدین دا بل تشدد تشدد فی الدین دا په دین کې ډیره چکول سختی کول او بس دا دی ارویدلی چه روزی ثواب دا بس تشی روزی دی نیسای دا دی ارویدلی چه مثال عبادت چه دا ثواب دا او طول شپا مقصد لگیا یا بس عبادت کوا دا دی ارویدلی چه اعتکاف ثواب دا نو طول شپا دا مقصد دا چه اعتکاف کی او طول عمر اعتکاف کی ناسو سا دا دی ارویدلی چه مقصد دا چه چلی تا تلل چه دا ثواب ده چلور میاشتو ته بس مقصد دا ده چه لګوه یی لګوه یی تشه نه دا تشدد فی الدین ده هلته بال بچ په تا باندې حق ده نفس په تا باندې حق ده معیشت هم چه دی ګټل دی دنیا مقصد دا چه کسی دی خپل نفس په تا حق ده تا باندې خپل کور والو حق تا تا باندې خپل بال بچ حق تا ایغو ته وخت ورکول پتا باندې چې دی حق دی میلمنو پتا باندې چې دا حق ده دا ټول حقوق اسی بالای تاک کیدول او مقصد دا چې یو کار ته اړم کېدل دې ته تشدد ورته وایي نو د دین ډېر د متشددینو هم په دین کې څه کړي دي تحریفات کړي دي چې د دونه تشدد وکړي که نه په یوې معاملې کې نو دا بیا په دین کې څه شروع کړي تحریفات او دې سره هغه دین اصلي حلیا هغه بګار شي تاسو په دې خبرې پوه ولې حضور صلی الله علیه وسلم منې نه وکړه چې هغه یو ټولی او سره مشوره یې وکړه چې بس عبادتونه به کو حدیثو کې رادرومي او روزې به یې تشې او عبادتونه به یې ټوله شپه به نفلونه کو حضور صلی الله علیه وسلم یو یو څنګه مقصد دا دی چې عتاب په وکړه چې ولې زه یهودیت دپاره استولی سوی یم زه خو په شریعت کې د رهبانیتونو او د دغو حکمونه نه ورکوم حضرت عثمان ابن مظعون رضی الله تعالی عنه نو ته راغی چې ما خدا اراده ده چې زه تبتل وکړه ترک تزوج ده ښځه پرېږده نو حضور صلی الله علیه وسلم چه وتویل چې نه په تا باندې خپل نفس چه ده حق ده په تا باندې خپلې ښځې چې دا حق ده نفل کوه زه اوده کېږم او نفل هم کوم زه افطار کوم او روزه هم لرم نو څوک ما نه لوی سړی جوړېدای شي تاسو په دې خبرې پوه شو نو دغسې په دین کې د ډېر تشدد کول او بل حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي نه چې تاسو په دین کې تشدد مه کو او دین سره تاسو مقابله مه کو چا چې دین سره مقابله کړې اخر بیا چې دا لاندې شوی ده دین سره چوک مقابله کولای شي نه نه مقصد هر شی پچا کې اعتدال کی بیا چه کئی مزه کئی او که تاسو سوچی کنه اسی سړی ته طبعا مقصد دا چې داسې سړی دونه ډیره مزه نه ورکوي چل کار شي اوس لږ څه طریقې دا ډیري که نه دا یارویدلي چې حضور صلی الله علیه وسلم به نصف ساعت پورې چې و هغه نو اوس مقصد دا د یوه ورځ یو کس و ما ورته ویل چې بچه دا ته څه کوي ویل دا ما ورته ویل ته خو محل د فتنې یې لا سپینې سپینې پونډکۍ دي ورته ښکاره کړي دي اورې تر زنګنو پورې نو ته خو لا چې هغه وروسته څوک درپسې ولاړي هغه موز نشي الکه سنګری ښکاروا بس ټیک خبره ده پوش الته خو مقصد کپڑا کم وا دا شینه کم نو علماء لیک دا سینه چې وست حلیاغه کې لنګوټای دی والا یو تر دغه ځای پورې دی مقصد دا چې الا د زنګون نه دلش کی راکړي نو ترشته وای اخر مقصد دا چې دا هغه تشدد نه ده پوش ولې دا روایت وینه هغه نه ویني چې ما اسفل من الکعبین من الازار ففي النار نو چې هغه ښکارای بس دا مقصد دا چې دا دین هغه اعتدال باندې چې دی عمل کول دي هله ډیر عجیبه ونه تاسو رښتیا وایو چې تاسو عقل سلیم چوي او بس عادي دي خبرو گنجائش ورکي نه او شریعت او ما تاسو ته مخکې ویل چې شرعي قوانین آ بالکل عقل سره چی آ بل د چې ځنه شینو ته مونږ عقل چې دا آ نه رسی ځنه شینو ته کني محکوم یو ده او عقل حاکم ده شریعت حاکم ده نو د شریعت تقاضا ده ده د عقل تقاضا ده چې دواړو حکم بچي یوي نو دغه سي دا هغه تشدد فی الدین دي ته هغه تشدد فی الدین وایي تاسو په دې خبرې پوه شئ ښه جي ورپسې ومنها او بل چکم دی التشدد تشدد دا نو مقصد دا چی دونه چی هغه شنګری دی چی ښکاره یی هغه په حدیث باندی عمل نه چی شنګری دی پټ نه یی داسی نه چی اوس پی ته خامخا زنګانه ته چه که رسه او ځنی یی بیا چی نه یی رسولی نه نه هغه نصف ساک راغلی دی فلانه کنه ومنها التشدد وحقیقت او بل دیغه نه تشدد دا بل دی تحریف اسبابنا تشدد دا دارنګه وان یلتزم السنن والآداب کالتزام الواجبات او دی سنن او دی آداب یو سره داس التزام کوي لکه دی واجبات التزام چکی اکه پری دی نو دی نکیر پک یو بدی غنی او پته ولګی دل چې دا ته التزام کوي نو یو ګور دوامی او یو چی التزامی یو دوامی او یو التزامی نو التزام دا اعتقادی شایلا او دوام دا چې دی عملی شی کله یو نیم سړی په یو عمل باندې همیشوالی کوي خو که پرېږدي لا بل سړی پرېږدي نو بد یې نه ګڼي او کله مقصد دا چې التزامی چې بد غنی بیا دا التزامی نو ډیر واری ته دا ځنې مولایانی س بدعات لاغه کوي کنه نو تو ته چې ګور دا دین کې لازم نه ده تاسو ولی التزام کو نو دوی چې دا خو التزام نه ده صد دوام ده شا هلکه تی مه کوه بیا پته درته ولګیږی بیا نکیر درباندی کئی خلک کنه نو دا پته ولګیدله چی دا دوام ده که دا التزام ده دا التزامی دا هسی مقصد دا ده چی هسی خپو خپی اوبو کی کول دی کسی تا خپی اوبو کی کول دی هلکه ته سم ملای او سم کتابونه دی ویلی نو ته دا مقصد دا چی څنګه ورته وای ته التزام دوام نه پیژنې ته مو که چی خلق تر پسې لوړ رخلی کنه رخلی نو پته ولګیدله چی دیته دوام وای که دیته التزام وای دا التزام ده تاسو په دې خبرې پوه شو دا اسې خپې اوبو کې کول دي دا ځنې خلک په پوه شي ټیک ته تاسو به خپل کسان اله کنه خو دا اسې خپې اوبو کې کول دي هلکه دا ته څه کوې ته التزام دوام پېژنې سره ښه جي ورپسې شي وان يلتزم السنن والآداب كالتزام دا بدعتيان ټول په دې باندې ځان ډېر په دغه شي باندې خلاصوي بدعاتو ته غریبان لار غواړي چې وی کاله کولی صدر پیشه ده خو پرې ده کنه که التزام الواجبات لکه التزام دی واجبات واخلا داسی کئی داسی التزام دی سنن و دی آداب کئی لکه التزام دی واجبات وهو حدیث ادا اغا حدیث تنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر و عثمان ابن مزعون عما قصدا من العبادات الشاقہ وهو قول صلی اللہ علیہ وسلم لن یشاد الدین احد الا غلبه یعنی چاہتا تشدد فی الدین او تعمق فی الدین نه کړه مگر دین بیا په غالب شوی دا فاذا فاذا صار هذا المتعمق او المتشدد معلم قوم اس کا دا متعمق سره یا دا متشدد سره معلم دی یو قوم وی او دی یو قوم سردار او رئیس وی نو خلق پس خیال کئی ظنو خلق پا دا خیال کئی ان هذا امر شرع ورضا چی دا خو امر د شریعت ده او دا د شریعت پسندیده هغه ده نو هغه خو به دا شریعت ګڼي او سبا که هغه خلاف چا وکړو نو هغه وایي چې هو دا په شریعت باندې صحیح روان نه ده او دغه توکل مقصد دا چې برابر نه ده تاسو په دې خبرې پوه شو هلکه په حضور صلی الله علیه وسلم ټیم باندې انګریزي دوی ونه دا شیونه ونه د دې وجې نه مقصد دا دی چې په کلونجي او په دغو شیونو باندې نو هغې اهتمام نه چا انکار کړی دی چې هغه اهم شی دي حضور صلی الله علیه وسلم مبارک بیان کړي دي زیات اهم دي زیات اهم دي خو دې دا مقصد چې هغه بل اوس دی مقصد دا چې موجوده کومې طریقې د علاج دی هغه سړی پرېږدي دا هغه تشدد فی الدین تعمق فی الدین وي نو که دا سړی د کوم مشر وي نو که چا انګریزي دوايي ډاکټر ته لاړو او توکل نه ده برابر لاړو ډاکټر ته هلکه ته دا څه کوې دا هغه تشدد فی الدین ته ادا د ټول د کم علمی وجه نه کیږي تشیخ په غالب وي او علم چې وي کم وي نو هغه نه دا فسادات چې پیدا شي تاسو په دې خبرې پوه شئ شجی او بیا پورا عمل ورنه پشین الک حضور صلی الله علیه وسلم گاڑی کې نه دتړای نو ته به چیرې گاڑی کې نه زی رایوین ته بیا گاڑی کې نه زی بیا ولې زی رایوین ته گاڑی کې تاسو په دې خبرې پوه شئ دا د هغه کم علمی وجه نه دا ټول شي نه خو دغه خلکو ته مزید مطالعه توفیق ورکی چی دین کی خرابی نکی پیدا کله شیخی په جامع کی دین کی خرابی رادرومی شیخی په جامع کی شا جی معلم قوم ورئیسهم ظنوا ان هذا امر الشرع ورزاه حضور صلی الله علیه وسلم کو ټوبیل ټوبیل وبنی دیس کله نو ټوبیل ماشین باندې باسي ته ولې سکي حضور صلی الله علیه وسلم خو پاکی ته نه دا کینه ته ولې وته کینه تاسو دې خبرې پوه نه شو شاجی ورئیس ظنوا ان هذا امر الشرع حضور صلی الله علیه وسلم دغه کمرو کې چیرته چینسته هلته دغه کمرې وي او المتشدد معلم قوم ورئیسهم ظنوا ان هذا امر الشرع ورضا وهذا داء رهبان اليهود دا هغه مرض دی رهبان دی یهودا نصارا دا نو ځنی رهبان دی مقصد دی امت کې ځنی راهبین دی دی امت کې چدی ځنی راهبین دا دی هغه رهبان اليهود والنصارا کار وو دا سبب د تحریف شجی ومنها الاستحسان بل شاه سی وای چې سبب د تحریف هغه استحسان د استحسان اوس یو د تاسو مون استحسان دا چې هغه پاره قران او حدیث کې اگر حکم منصوص علت قرآن حدیث کی وی او بل شی کی مقصد نہیں او من قیاس کو استحسان اگر قیاس خفی تو ہوتا ہی قیاس خفی ته چوتای استحسان وای یو قیاس جلی وی چی عام عقل زر اخلی مبسوط سر خسی دیدی تشریح کړی چی عام عقل زر منی دا چی قیاس جلی او یو قیاس خفی وی چی ایغی کی دقت نظر تا چی احتیاج دیتا استحسان وای نو اوس شاہ صاحب استحسان باندې رد کی خو دینا هغه استحسان دی بخپل درته وای چی دینا ما مراد هغه استحسان نه دا چی کوم دی فقهای کرام استحسان دا چی قرآن او حدیث کی هغه دی پار بنیاد وی نه نه دینه ما هغه استحسان مراد ده هغه قیاس می مراد ده چه هغه بی بنیاد چه وی قیاس وی لکه ابلیس قیاس چه کړی وو خلقتنی من نار و خلقته من طین یا لکه مقصد دا چه عام خلق یو شی په بل شی باندې قیاس کی حالانکه هغه د پاره څو صحیح هغه چې کوم دی یعنی هغه مستند دی قرآن او دی حدیث نه نه په اخ قیاس باندې دا چې کوي رد کوي او دی دغه قیاسات هم دین کې ډیره چدا یقینا خرابی جوړه کړی ده هر سړی رادرومی دا دا په هغه کیسه باندې چدا ور کیاست دا په هغه باندې چدا ور کیاست نو دغه کیاساتو په دین کې ډیره چدا خرابی جوړه کړی او دای بس شاه سے بس صفا تصریح کی په دې خبره باندې چې دین هغه قیاس مراد نه ده چې کوم فقها کوي او پته ولګي دلا چې شاه صاحب مقصد دا چې عام مقلد ذهن سره ده لکه د عقد الجید او په دغه کې صفا تقلید واجب ګڼلی ده تقلید ها البته شاه صاحب په آن دی تقلید باندی ورپسی چه کئ رد کئ چه دا دی تا دا دی تحریف اسبابو نه چه دا یو سبب ده هغه عجیب انداز کی بیانوی خو ډیر خلق د شاه صاحب په خبری مقصد باندی پوه شوی ندی غریبان کنه تی عبارت ته وګوره صفا او نرساسی چه شاه صاحب دی تقلید په حق کی ده صفا او نرساسی او ته بیا ورته وګوره چه زه تاسو ته بیان کړم خو ډیر پوهیږی نه د شاه صاحب په کتاب بیا اهل حدیث غلط استدلال کوي شاه صاحب کتاب نه مونږ ته حواله پیش کوي حالانکه اوس په تاسو ته پته ولګیږي چې دا دوی حواله صحیح ده چې مونږ ته پیش کوي ورته ګورو چې د باب اسې ختم کو ومنها او بل دی اغا اسباب دی تحریف نه دادا الاستحسان استحسان دا وحقیقته حقیقت دی خبر دادا ان یرا رجل الشارع یضرب لكل حکمت مزنه مناسبه چې یو سره شارع وګوري چې هغه هر حکمت لپاره یو مزنه مناسبه برابرې چې دغه ده په دې باندې اعتقاد د تشریح وي فیختلس بعض ما ذکرنا من اسرار التشریح نو دی بعض ما ذکرنا د اسرار د تشریح نه واخلي فیشرع للناس حسب ما عقل من المصلحت نو دی بیا هغه خپل مصلحت مطابق ورته چکی بیان کی لکه مثال شاه صاحب دغه سی استحسان باندې رد کړی ده یهود ویل چې ګوره شارع دا خو په هر حکمت لپاره یو مزینه جوړی نو شارع چې دا زنا کی رجم کړی ده کنه نو دا دې لپاره جنا چې خلق لدینه چې سیمانه شي مقصد دا ده چه خلق د زنا نه منع شی ځکه زنا دی پاره چه دا رجم کړه نور چه دا فی نفسه دا رجم مقصودی نه ده نو دو مقصد دا چې دغه سی خیال وک نو بیا چې کله سرداران وال بچو کو چا زنا وکړه نو اخو به رجم کولای شوی نو فساد به نه جوړیدو نو دی ویل چې دو دینه تقاتل او فساد جوړیږي لہذا دا حکمت پا دی رجم کی دا دا سی حکمتو نبی بیانو حکمت خو پا دی کی دا دا چی خلق دی زنانا چی سیمانی شی نو هغه حکمت خو په دې کې ادا کېږي چې په خره باندې به یې سور کړې او مخ په ورتور کې لن لغړ به یې کړې او په بازار کې به یې وګرځې بس نو په دې سره خلک دې زنانه منې کېږي لهذا بس دا چې دا کافي ده دغسې قیاس پرې وکړه دغسې قیاس شاسې وایي چې دا دی هغه دین کی تحریف کولو چ ګرځي لکه اوس یو سړی رایسی او وای چې ګور د لاس پر کولو نه غرض سی چې دا بیا غلا نه کوي نو هغه په جبه جیل تواچه په سرلک پر ځوان کې خو به چې وګره به نو دا بیا هم چې سیمه نشي لهذا هغه ضرورت اوس نشته هغه ضرورت اوس نشته نو دا هغه دی تحریف ته پاره بیا چې جوړ سی سب دغه سی قیاسات تحریف ته پاره سبب جوړیږي سر مو پخلاص شه دغه سی قیاسونه تاسو مونږ بنو نه شاجی کما ان اليهود راو ان الشارع انما امر بالحدود لك يهود دا خبر اعتقاد کو چ گور شارع علیہ السلام شارع امر بالحدود کړه زجران عن المعاصی للاصلاح اچول دي لحکم الله المنصوص فی التوراة بآرائهم د خپلو رای ګانو د وجې نه هغه حکم منصوص چي دي غورځول دي دارنګه عن ابن سیرین دی ابن سیرین صاحب نه دا خبره روایت شوی دا وقال ویلی اول من قاس اول هغه چې قیاس کړی او هغه ابلیس خبیث و دارنګه وما عبدت الشمس والقمر الا بالمقایس د شمس و قمر عبادت نه شوی مگر د قیاس ته وجنه شوی دا به دو قیاس کاو چې د ایک ذات عبادت پکاری چې ډیر نعمتونه فیضان دی هغه دی وجه نه کیږی نو دو به ویل چه شمس و قمر چور فیضان دی نعمتونو او چور موږ ته فیدی راکی نو دی وجه نه دو ته عبادت پکار دغه سی قیاس پی وکړ دا قیاس دا دا دی تحریف فی الدین سبب دا وعن الحسن ادي حسن حسن بصري سے نے دا روایت راغل ہے انه تلا هذه الايه ددا آیت تلاوت کو خلقتنی من نار وخلقته من طين او بیا بیا ویلا قال بی او فرمیل قاس ابلیس ابلیس په دې باندې کې قیاس کړی دا چې ګوره زه خو اور نه پیدا یم اور اشرف ته ده خټه نه پیدا ده خټه غیر اشرف ده لہذا مقصد دا ده چې اشرف په غیر اشرف ته سر ټیټی نه کوي وهو اول من قاس ادا اول هغه چې قیاس کړی ابلیس وان الشعبی دارنگی امام شعبی سے من دار روایت راغل ہے دا چور لوی امام المحدثین دا قال والله لئن اخذتم بالمقایس کتا سو پدا سکیا سو باندې اخذکو لتحرمن الحلال ولتحلن الحرام بیا به حلال تاسو مقصد دا چې حرامو حرام بچ کو حلالو وعن معاذ ابن جبل ادي معاذ ابن جبل سے من روایت تا يفتح القرآن على الناس چې اخر وخت کې به قرآن په خلکو باندې کولاو شي هر سړي به قرآن ویلی قاری به حتی یقرأه المرء والصبی والرجل تر دې چې مقصد دا چې شجی او ماشومان او سړی ټول به قرآن علم بچ سی عام سی قرآن تعلیم بچ سی عام سی فیقول الرجل بیا به یو سړی ووایی قد قرات القرآن ما خو قرآن تلاوت وکړ فلم اتبع خو خلقو خو د ما اتباع ونه کړه والله ما دې قسم په خدای لاقومن به فیهم زه به خلقو مخکې په دې قرآن باندې او قرآن سره مقصد ځان سره لګوم لعلی اتبع دې دپاره چې خلق بیا د ما اتباع وکړي ټولو خلقو مخکې به زه په دې باندې عمل کوم وایم فیقوم به نو دی قیام وکړي په دې سره خلقو پاره ریاء په دې کې او ښه تلاوتونه وکړي فلم یتبع فلا یتبع خو خلق بیا هم د تابعداري ونه کړي فیقول بیا دې وایي قد قرات القرآن ما خو د قرآن تلاوت وکړ فلم اتبع خو زه ما اتباع نه وکړه شوه وقد کنت به فیهم او ما خو د خلقو مخکې مقصد په دې سره قیام وکړ فلم اتبع خو بیا ما اتباع ونه کړه شوه لاحتضرن فی بیتی مسجدا دینه بعد به زه په کور کې یو ځان لا کوټلۍ جوړوم جماعتګی کور کې او څه عبادتونه به کوم دې دپاره لعلی اتبع چې خلق ما پیروکاري وکړي او زه لوی پیر صاحب سم فیحتضر فی بیتی مسجد هغه به جوړ کړي فلا یتبع بیا به خلق تابعداري ونه کړي فیقول بیا دی به ووایي قد قرات القرآن فلم اتبع ما قرآن قرات وکړ نو ما اتباع ونه شوه وقمت به فیهم اما مقصد خلقو کې پیغه قیام وکړ فلم اتبع وقد احتضرت فی بیتی مسجدا فلم اتبع هیڅ چیز باندې می اوس په زه داسې چل کوم والله لآتینهم بحدیث ما دې قسم په خدای زه به خلکو ته داسې خبرې راړم لا یجدونه فی کتاب الله چې آ به دو په کتاب الله کې نه میندی ولم یسمعوه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم ا دې حضور صلی الله علیه وسلم نه به نه یارویدل له ځان نه به نوې نوې کیسې ورته کوم په دین کې لعلی اتبع شاید چې بیا ما اتباع وکړه سی قال معاذ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرمائی فَإِيَّاكُمْ وَمَا جَاءَ بِهِ و خلکو جان بچ کو دی اغنا چی کوم شی باندې دی راتک کئ دنا دی دو راتک شینو نه چکو جان بچ کو فانما جاء به ضلالا چی دی په کوم شی راتک کئ دا به هغه گمراهی او دا به هغه چی وی بدعت شی وی